بسم الله الرحمن الرحيم باب الوقوف بعرفه وقوف عرفه په عرفات کې ایساریدل وقوف معنا کې ناستل یا مثلا ادریدل نه دي بلکې وقوف ایسارېدو ته وایي، د عرفات په میدان کې وخت تېرول، ځکه نبي علیه الصلوة والسلام د عرفات په میدان کې دا ټول حج د په سورلۍ د پاسه په ناسته کړی دی چې صحابه ته وګوري چې د الله پیغمبر څه کوي. نو د عرفات میدان کې دا وخت تیرول دا ضروری دی او دا لازم دی وقوف عرفه دا د حج د ټولو نه یو اهم رکن دی او رکن اعظم دی دا فرض دی او دومره د دې اهمیت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث د ترمذی کې براشي چې الحج عرفه حج نوم د عرفه دی د وقوف عرفه دی حالانکه په حج کې نور فرایض هم شته دی لکه مثلا طواف زیارت خو لیکن د وقوف عرفی اهمیت دوره دی چه نبی علیه السلام هغه ټول حج یی صرف وقوف عرفه ګرځولی دی من جاء لیلة جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرک الحج د الله پیغمبر فرمایی چې یو سړی د د لسم ذوالحجې د د صبح صادق نه مخکې د فجر د راختو نه مخکې دا د عرفات میدان تراغي یعنی یو حاجی نو د حج اومنت او د د حج هغه اوشه د دیو جنا د وقوف عرفی چې کوم په وخت دی نو هغه د ذوالحجې یعنی د یوم عرفه د د نهم ذوالحجې د د زوال نه تر د لسم ذوالحجې کم ته چې یوم النحر وي نو داغه د صبح صادق پوری دی یعنی د د طلوع فجر پوری خا اگر چې د حج لکبل اهم رکن هغه طواف زیارت دی خو لیکن د وقوف عرفی چې کوم اهمیت دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي بارکی وی چې حج دا د عرفی نوم دی او طواف زیارت دا غي وخت دا بمخ کرام شي دا د لسم ذوالحجې بیا د طلوع فجر نه یعنی په کومه لمحه چې دغه ختم شي دا وقوف عرفه نو طواف زیارت د لسم ذوالحجې د د طلوع فجر نه د صبح صادق نه تر د دولسم ذوالحجې د د نور د پریوتو پورې دی کدی یو سړی نه طواف زیارت هغه پاتې شو نو نور حج هغه صحیح دی خو بارل دم باور کوي او دم په لازم دی لیکن وقوف عرفه دا دومره د حج یو اهم رکن دی چې امام ترمذی هغه وی چې ملم یقف بعرفات قبل طلوع الفجر یو سړی چې هغه وقوف عرفه و نکړه د طلوع فجر نه مخکې مخکې یعنی د نهم ذوالحجې د زوال نوالی تر د بلې د بلې ورځې تر د سحر راختو پوري که یو حاجی په دې دوران کې وقوف عرفه و نکړه نو فقد فاته الحج حج هغه لاړ هغه ختم شو ولا يجزئ عنه ان جاء بعد طلوع الفجر او کده د د بل ورځې د فجر د راختو نه بعد دی راغې د عرفات میدان ته نو بیا دغه راتګ دا ولنه کافی کیږي مطلب دا دی چې اوس هغه نه راګرځي د دې وجه نه داسې سړی به د حج دا نور احکام به پوره کی خو وعليه الحج من قابل را روان کال به دی بیا حج کوي خ یو سړی چې کله وقوف عرفه هغه وکي نو په وقوف عرفه کې د بدا په ټول ورځ کې چې د د ورځې یو ساعت هم تیر ک نو خو چې په د باندې د عرفات په میدان کې د انور پریوزی ځکه د انور د پریوتو نمخ کې د غروب آفتاب نمخ کې د د عرفات میدان نه په ده باندي چي دی راونوځي ځکه په دي کي د ائمه دري اقوال دي خا امام احمد ابن حنبل وی چي د زوال نوالي تر د بل ورځي د صبح صادق پوری دا ټول وخت یو شان دی د دې وجه نه کې یو سړی راغې او هغه د ورځی یا د شپی په دی کی یو پنځه منټه ټایم هم تیر که بس د ده حج هغه وشه امام ابو حنیفه او امام شافعی رحمه الله د دې دوانو قول یو دی اغي وی چې پدې کې د ورځې ټیم تیرول هم ضروري دي چې د ورځې تاسو ټیم تیر کړئ خو بل طرف ته د شپې معمولي غونتې یو حصه تیرول هم په عرفات کې دا تیرول دا ضروري دي د دې وجه نه د عرفات په میدان کې چې یو سړی هغه نور پریوزي د نور د د پریوتو نه مخکې بده د عرفات د میدان نه د نه روزي که دنور د پرېوتو نه مخکې دی د عرفات د میدان نه راووته اګر که ورځ یې تېره کړې ده ام به دی دم ورکوي ددې وجې نه ددوی په نیز بانې ددې دوو ائمو په نیز بانې د امام ابو حنیفه او د امام شافعي په نیز بانې په دې کې د شپې اهمیت هغه د ورځې نه زیات دی یعنی ددوی په نیز بانې که یو سړی صرف د شپې راغې د شپې راغی یعنی د نور د پریوتو نه بعد راغی او د وقوف کو او د ورځې لګی سم لکه د عرفات په میدان کې نه د تیر کړي نو د د دا وقوف چې دی دا صحیح دی او په د باندې دم نشتا او په هغه مخکینی صورت کی چې د کټول ورځ په هغه ځای کې تیر کړي خو لیکن د د غروب آفتاب نمخ کې د عرفات د میدان نه روته او د د شپې هغه لګه غونتی حصہ تیر نکړ نو دم باور کوي او امام مالک رحمه الله فرمایي که یو سړی د ورځي وقوف وکړه یعنی د زوال نه بعد د ورځې وقوف وک او د غروب نه مخ کې مخ کې د عرفات نه روته نو دا غ نور ائمه په نسبانه خو بده دم ور کوي خو د امام مالک په نسبانه د د حج صحیح نه دی بلکې حج خراب شو او که صرف د شپې لګونته د وقوف وک او ورځې سره نه د ملاو کړي نو د امام ابو حنیفه او د امام شافعی په نس باندې خو په د دم نو خو امام مالک وی چې نه حج صحیح دی مګر دم به ور کوي نو دا په دې کې د دې دریو ائمه دا درې اقوال دي د دې امامانو دا درې اقوال دي باب الوقوف بعرفه وقوف عرفه دا باجماع المسلمین دا فرض دی او د دې په فوت کېدلو سره حج هغه فاسدیږي هغه خرابيږي حدثنا علي بن عبد الله پدې کې پدې باب کې دا دوه روایت ذکر کړي دا لومبنه چې کوم روایت ته دا د نبی له صلوات و سلام ته د نبوت نمخ کی پیغمبر پاک حج کړي دی د دې وجنه علما په دې باندې بحث کوي چې نبی له صلوات و سلام خو د اسلام په دوران کې چې حج فرض شوی دی نو صرف دغه یو حج یې کړی دی چې کوم ته حجة الوداع وایي په لسم کال د هجرت باندې دغه اولنی هم دی دغه اخیرنی هم دی خو نبی علیه الصلاة والسلام د دې نه مخکې یا د نبوت د ملاوېدو نه مخکې څومره حجونه کړي دي نو بعض علماو په دې بابت کې مختلف اقوال ذکر کړي د سیرت کتابونو کې راځي خو هغه ټول لکه روایات داسې قابل اعتماد روایات غدینا دا روایت چې دینو دا د نبی له صلوات والسلام د نبوت نمخ کې هغه حج ته اشاره ده حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمر حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه چې هغه جبیر ابن مطعم دی صحابي دی فقال جبیر ابن مطعم وی چې كنت اطلب بعیر لی زه د خپل اوخ په تالاش کې او زه د خپل اوخ په لټولو کې ګرځیدم واقعیا اصل کې داسې وا چې په زمانه د یعنی د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د وحی د راتلو نمخ کی نبی علیه الصلاۃ والسلام تله دی او عربو به حج کو قریشو به حج کو نو قریش به د مزدلفه پورې تلل ځکه دا په حدود حرم کې شامل دی عرفات چې دی نو دا د حدود حرم نه بهر دی نو قریش به صرف راتلل د د مزدلفې پورې نور خلک به عرفات ته تلل خو لیکن قریش به د مزدلفې نه دا د دی د زمانې د جاهلیت یو غلطه طریقه دی د ځان نه دا جوړه کړې وه چې مونږ چونکه د الله د کور منجوران یو او مونږ د الله د کور خاص خلک یی د دی وجې نه زمونږ لپاره د حدود حرم نه وتل دا جایز نه دی. بس یو خپل یو لویوالی په نورو خلکو باندې په دې طریقه ثابتو لیکن پیغمبران د د نبوت د ملاویدو نه مخکم خ الله په دی باندې دی د هر قسمه د دیو غلط کار نه ساتي او په د نبوت د ملاویدو نه مخکم چې یو کار هغه درست کاری الله د خپل پیغمبرانو د لاسه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکه په خپلم قریش ته نو پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د د مزدلفینا پیغمبر عرفات ته تللی دی خدا د نبوت د ملاویدو نه مخکې واقعیا ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرفات ته تللی دی جبیر ابن مطعم د خپل اوخ پسې ګرځي دیم راغلی دی حج لا خود دنه اوخ ورکشه نو دی هغه خپل اوښ پسې ګرځي ګرځي تر دې پورې چې د عرفات میدان ته راورسېده. چې ویې کتل د الله پیغمبر هلته د عرفات په میدان کې ولاړ دی. نو جبیر بن مطعم وایي چې دی خو هم قریشي دی نو چې دا دی دلته څه کوي؟ یعنې هغه ته دا ناشنا ښکاره شوه چې د الله پې د هغه وخت کې خو لا پیغمبر نه دی خو لکه دا یې حیرانتیا اظهار وکړ چې لکه موږ قریش خو د حدود حرم نه بهر نه روزو نو چې دا دې دلته ولې راغلې دي لیکن عجیب خبره دا ده خیر دا خو لکه صرف هغه د حج سره خبره وګین نور خو د تجارت د پاره یمن او شام ته بتلل او به نه په غزه کې حدود حرم وو نه پکې بل شیو د الله پیغمبر په مختلفو موقعو باندې لکه مخکې مونږ هغه روایت ویلی چې کله هغه تعمیر د کعبې کېده او ترو ته ویلی چې په دی وګبانی دا خپل لنګ دا صادر دا پکې ده او نبی له صلوات و سلام چې څنګه کې خود او بل طرف ته نو پای باندې په بې هوشي راله او بیا یې ویل چې زر دا لنګ دا راکي ځکه وجه دا ده چې الله د خپلو پیغمبرانو د هغوی د نبوت د ملاوېدو نه مخکې د وحې د راتلو نه مخکې هم حفاظت کوي داسې یو عمل هغوی نه کوي او الله یې ته نه څرګندوي چې په بعد کې هغه د هغوی په دعوت کې او د هغوی په تبلیغ کې او د هغوی په رسالت کې هغه رکاوټ راځي دارنګه سیرت کې نور هم ګڼ واقعات راځي مثلا د وحی دراتلو نه مخکي بعضی داسې مجلسونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام با مثلا یو مجلس تلاړ په غزه کې با غټنګ ټکور او د ناچ غانه دا بکیدا او په غزه کې د الله پېغمبر به هلته بې هوشه شو، چې راپابسېده نو هغه هغه هر څه به ختم شوي وو. ځکه الله د خپلو پېغمبرانو د هغې حفاظت کوي. نو جبیر ابن مطعم وایي چې کنتو اطلب بعیرا لي زه د خپل اوښ پسې ګرځېدم، ما هغه لټاوه، ورک شوی و رانه. حا وحدثنا مسدد حدثنا سفیان عن عمرو ما د الله پیغمبر ولید واقفا بعرفه په داسې حال کې چې هغه د عرفات په میدان کې ولاړو نو فقلت نو ما په دې خپل زړه کې وویلې هاذا والله من الحمص دا خو قسم په الله چې د حمص نه دی قریش ته به حمص ویلې او حمص معنا یعنی مضبوط پهلوانان، ځان ته به هغوی پهلوانان ویلی او د دین په اعتبار به ځان ته ډیر مضبوط ویلی چی زمونږ لکه د نورو خلکو نه یو بړایی ده او مونږ د نورو خلکو نه د دین په دی معامله کی او چونکی مونږ د د حرم منجوران یی نو ځان ته به هغوی غټ کته، ځان ته به حمص ویلی، هذا والله من الحمص چه دا سړی یعنی د نبی علیه الصلوة والسلام والله قسم په الله دی خو د حمص نه دی دی د قریشو نه دی او جبیر ابن مطعم خپلم د قریشو نه دی دی خو د قریشو نه دی فما شأنه ها هنا چې دی دلته سکی یعنی دله خو په کار دا و چې دی خو صرف د مزدلفه پورې راغلی وي نو دا دی دلته عرفات ته څنګه راغلی دی خو لیکن ما دا ویل چې الله خپل پیغمبران په هغه زمانه د جاهلیت کې هم چې په خلکو باندې د جاهلیت زمانه او پیغمبرانو ته د نبوت او د رسالت نمخ کې په هغه وخت کې الله د خپل پیغمبرانو نه یو عمل په صحیح طریقې باندې سرګندي او قریشو بزان ته حمس ویلی دارنګي نحن قتین الله منګ چې یو نو منګ د الله د کور منجورانی منګ د الله د کور سودونکي او په دې باندې باغی بړای او فخر وکاو حدثنا فروا ابن ابي المغرا حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروه قال عروه عروه وی کان الناس يطوفون في الجاهليه په دې روایت کې وی چې په زمانه د جاهلیت کې با خلکو په بربنډه طواف کوو ليکن قريشو او د قريشو چې کم قبايلو نو هغه به بربنډه طواف نه کوو د بهر نه چې بکم خلک راتلل نو چې کم داسي عزتمند او شریف خلک به نو قریشو باغی ل خپل جامع ورکړي او غي بداغي نه جامع غوختي قریشو به د اجر او د ثواب په نیت باندې غي ل جامع ورکولي او لکه ځانې داسې پیران غنو نو سړو به سړو له جامې ورکولې زنانو به زنانو له جامې ورکولې خو چاله چې به مثلا هغه جامې به ته ملاو نشوي قریش به له جامې ور نکړي نو هغه د بیت الله نه په بربند طواف کو کسړې به وو که خزبوا نو یو خو دا غلطه طریقه وا او بل دا چې دی با عرفات ته نتلل نور خلق به عرفات ته تلل او دی به صرف د مزدلفه پورې تلل چې موږ له د حدود حرم نه بهر وتل دا جایز نه دی تر دې وخت پورې په کتاب الحج کې منګه د قریشو اغسو چې کومې غلطې طریقې وي هغه ته منګه نورم د دین علاوه په حج کې د ډیر بلا اعمال هغه بدل کړیو مثلا په تلبیه کې شرکیه کلمات الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک په تلبیه کې د شرک الفاظ هغه ګټ کړیو دارنګه د یمن نه به راروان وو او بغیر د توخې نه به راتلل او ځان ته به متوکلین ویلې دا یو غلطه طریقه وه او کور ته د شا نه راتلل څنګه چې سوره بقره یو سل او یو کم نوی 189 کې وی دارنګه په په میاشتو د حج کې عمره ګناه ګڼل یو سړی به حج لره روانو په دې میاش کې به عمره نه کوي دارنګه د قريشو دا په بربنډه باندې طوافونه کول د خلکو لکه دا يو غلطه طريقه وه په عربو کي او دارنګه د قريشو عرفات ته نه تلل دا يې يو غلطه طريقه هغه شروع کړې وه نو کان الناس يطوفون في الجاهليه عراتا خلکو به طواف کو په زمانه د جاهليت کې په بربنډه الا الحمصه مګر قريشو به نه کو او حمص څوک دي والحمص قريش وما ولدت او حمص دا قريش دي وما او هغه قبيلي دي ولدت چې د دې قريشو نه پيدا دي یعنی د قريش اولاد به پدې کې بعضی مورخین هغه وایی چه د نبی علیه الصلاة والسلام په نیکانو کی قریش دا هغه فهر په نوم باندې چه کوم نیکه دی نو قریش دا داغه لقب دی او بعضی وی چه نه د نبی علیه السلام په نیکانو کی چه کوم نظر ابن کنانه دی نو دا داغه کو لقب دی والحمص قریش وما ولدت او حمص چې دینو لکه دا قریشو او هغه قبایل او هغه قبیلی وی چې هغه د قریشو نه پیدا وی وکانت الحمص يحتسبون على الناس او حمص یعنی قریشو دی به د ثواب په خیال باندې د اجر په خیال باندې دی به د اجر په ګټلو په خلکو باندې یعنې خلکو له به د ثواب په نیت باندې دا جامې ورکولې یحتسبون علی الناس دی به ثواب ګټه په خلکو باندې اجر به ګټه په خلکو باندې وتعطي المرأه المرأه الثياب تطوف فيها او زنانه به زنانه له جامې ورکولې هغه به پای کې طواف کو او سړو به سړو لا خا يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها سړی به سړی له جامې ورکولې پای کې به طواف کو زنانه او بزنانه ول جامې ورکولې پای کې به طواف کو فمن لم تعطه الحمص نو چاله چې به قریشو جامې ورنکړي نو طاف بالبيت عريانا نو د بیت الله نبی په بربند باندې طواف کو وکانه يفيد جماعت الناس من عرفات او خه او ټولګی د خلکو د نورو خلکو چې هغوی به واپسي د عرفات نه کوله یعنی هغوی به عرفات ته تلي وو او بیا به د هغه ځای نه واپس راتلل لیکن وتفیض الحمص او واپسي به کوله قریشو من جمع د مزدلفې نه جمع د مزدلفې بل نوم دی مشعر حرام ته قران وای او قریش به د مزدلفه نه واپسی کوله هشام ابن عروه وی فاخبرني ابي نو مال زما پلار عروه ابن زبير خبر را ک عن عائشه د خپل ترور نه چې ان هذه الايه نزلت في الحمص چې دا آیت دا د قریش مبارک نازل شوه دی ثم افیضو من حیث افاض الناس چې بیا تاسو واپس شي د عرفات نه من حیث د هغه ځای نه چې نور خلک ترې راواپس کیږي چې نور خلک عرفات ته ځي تاسو به هم عرفات ته ځئ او د هغه ځای نه به واپسي کیږئ قال دی وی کانو یفیدون من جمع نور خلق به کانو یفیدون من جمع قریش چیونو دیبا د مزدلفین واپسی کولا ځکه مخ کې بتلل نه نو دیبا د مزدلفین واپسی کولا فدفعو الی عرفات نو پس دی دککړی شو الی عرفات عرفات تا یعنی که زړه نم غوښتو نو قران د الله حکم نازل شو چې دی به اوس عرفات تزي او د اغه زینب لکا څنګه چې نور خلق زی نو د اغه زینب دی هم واپسی کوي فدفعوا الى عرفات نو پس دی د ککړې شو او دی لټېله ورکړې شو په طرف د عرفات باندې یعنی دی به اوس د اغه زینب واپسی کوي باب السير اذا دفع من عرفه کله چې حاجی د عرفات نه دفع را واپس شي نو السير نو دی به تیز مزل کوي تیز مزل د دیو کی هغه د تللو کیفیت په دی باب کې بیانې او تیز مزل د زکو کی چې زر مزدلفې ته راورسي په دې ځای کې د ماښام او د ماسخوتن مونځ هغه یو ځای وکي جمع وکي او بیا لګارام وکي ځکه چې بل ورځ د یوم النحر په ورځ باندې کارونه هغه ډیر دي یو خو جمرت العقبه اشتل دي دا غې نه بعد قرباني و غیره سر خرول دارنګ طواف زیارت واپس بیا مکه ته راتل نو ستړي ورځ ده چې په دې ورځ باندې د لګ آرام وکي حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال سئل اسامه د اسامه رضی الله تعالی عنہ نه تاسو کړي شو و انا جالس او عروه ابن زبیر وی چې زناستما کیف کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یسیر فی حجۃ الوداع حين دفع نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حجۃ الوداع کې څنګه مزل کو حين دفع کله چې د عرفات نه واپس راته نو د نبی علیہ السلام مزل څنګه تیزو په مزو څنګه قال نو سامر رضی الله تعالی عنہ ته جواب کې وی کان یسیر العنق نبی علیه الصلوة والسلام به تیز مزل کو په دې حدیث کې دوه الفاظ راځي یو عنق راځي او یو نص راځي نصا دا دواړه د تللو او د مزل د پاره نمونه دي یعنی عربي داسې وسیه جبه ده چې په دې کې د د مزل د پاره او د تللو د پاره هم لکه مختلف الفاظ دي چي تيز مزل کوي د هغې د پاره ځان لا چي د هغې نه لږ په مزه مزل کوي د هغې د پاره ځان لا چي لږ داسي په خپل چال باندي بنده روان وي د هغې د پاره ځان لا ځکه وسيع ژبه ده کان يسير العنقه نبي عليه الصلاة والسلام چونکه په اوښ باندي سورلی وا په اوښ باندې را سور وو نو دې وجې نه هغه د اوښ چې دغه کوم مزل دی تیز مزل کان یسیر العنقه نبی علیه الصلاۃ والسلام تیز مزل کو فاذا وجد فجوه نو پس کله چې به اوموند فجوه یو فراخ میدان یو کولاو میدان به وکته یعنی په غزه کې برش نو بیړ به نو نو نسا نو مزل به نورم تیز که یعنی په اوخه باندې اسیم تیز را روانو خو چې لار به فراخه وا میدان به کولاو فجوتن میدان به کولاو فراخه بو نو مزل به نورم تیز که هشام ابن عروه وی اوس د دې الفاظ وضاحت کوي والنص فوق العنق نص چې دی نو دا د عنق د دغه مزل د پاسه تیز مزل ته وایي یعنی نص دا تیز مزل ته وایي او عنق د هغې نه لږ قدرې لږ په مزه مزل ته وایي قا فجوه قرآن کې هم دا لفظ راځي وهم فی فجوه من څنګه چې د اصحاب کعب باره کې راځي چې او دوی دی په هموار میدان کې منه د دی غار نه نو متسع یعنی دا غ کولاو او فراخ زیتوي په دې حدیث کې لفظ د نص راځي نو امام بخاری د قران یو بل لفظ کوم چې سوره سواد کې راځي چې ولا تحین مناس نو مناس یعنی مطلب دا دی چې لیسا حین فرارن چې هغه نه دی هغه وخت تیختی مناس مصدر میمی دی یا مسیا دا ظرف زمان دی چې نه دی دا هغه وخت د تیختی باب النزول بین عرفه و جمع د عرفات او د مزدلفه ترمنځ د کوزیدو بیان خدا چې کوم په دې په دې باب کې دا کوم روایت ذکر کړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عرفات نه چکل مزدلفه تر روان دي نو بدا کوزیدل دغه د غرونو منس کې دی غاخی ته نو دا صرف اتفاقی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه خپل ضرورت ته کوش شو د خپل ضرورت نه فارغ شوی دی او د سماته کړي دی او بیا دغل ته او دس کړي دی نو دا اتفاقا دی دا سنت طریقه غنه ده عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چونکی هغه خډیر یو شدید الاتباع صحابي دی نو چې نبی له صلوات والسلام او دا ټول زین هغه معلوم کړیو نو چې پېغمبر په کوم ځای کې مونځ ته کوز شوی دی نو عبدالله ابن عمر به هلته مونځ کوو، نبي عليه الصلاة والسلام به چې کوم ځای کې اودس ماتی کړی وو نو ابن عمر به د هغه اتباع د وجې نه په هغه ځای کې به کوزېده نو هسې هغه د اودس ماتي هغه کیفیت به جوړ که اودس ماتی به نه کوو هسې به هغه کیفیت جوړ که لیکن د الله د پېغمبر د هغه اتباع او د هغه سره د هغه مینې اظهار به کوو. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زید عن یحیی بن سعید عن موسی بن عقبه عن قریب مولى بن عباس عن اسامه بن زید رضی الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حيث افاض من عرفه دا افاض يفيد افاضه دا الفاظ د دې عرفات سره بیا خاص شوي دي یعنی د عرفات نه دې واپسۍ کی قرآن هم د افیضو او افاض الناس دغه الفاظ استعمالوي نبی علیه الصلاة والسلام کله چې هغه را واپس شه د عرفات نه نو مال ال الشعب مزدلفه تر روان دی نو مال ال الشعب نو پیغمبر تاو شو ال الشعب د دې دوو غرونو منځ کې یو غاخی ته یې د دوو غرونو منځ کې یو ځای ته هغه تاو شعب نو تاو شو الی الشعب یو غاخي طرف ته یعنی د غرونو منځ کې یو ځای طرف ته فقضا حاجته نو په هغه ځای کې قضای حاجت یې وکړ یعنی د خپل ضرورت نه فارغ شو فتوضا نبی علیہ الصلوۃ والسلام الته حلقه او دسوک حلقه او دس مخکم دا روایت دا تیر شویو بالکل په آغاز کی حلقه او دس دادی چې یو بنده صرف اندامونه خله کې یو ځلوبه واچي پوزه کې یو ځلوبه دارنګ مخ صرف یو ځلو وینځي لاسونه صرف یو ځل او ډیر یوبه هغه اون لګي او بیا نبی علیہ السلام چې کله مزدلفه ته رسیدلې دي نو الته بیا دوباره پورا او دس کړي ځکه د الله پیغمبر یعنی بغیر او دسه هغه یو حالتم یو سیکنډ هم بغیر اودسه لکه هغه وخت نه تیروه ددې وجې نه انسان چې کله هغه قضاء حاجت وکړي د اودس ماتي نه فارغ شي پکار دا ده چې یو سړی هغه سپک اودس وکړي هلکه اودس وکړي وضوء یې خفیف وکړي خو لیکن چې بغیر اودسه انسان وخت نه تیروي. فقضا حاجته نو نبی علیہ السلام د خپل ضرورت نه فارغ شه فتوضا نو هغه سپک او دسی وک هلکا او دسی وک نو فقلت اسامه وی چې ماته ته پوسو کې د الله پیغمبر اتصلي چا تاسو بدیزه کې مونږ کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې نه الصلات امامک مونږ به مخ کې کوم یعنی مزدلفه کې به کوم امامک یعنی مخ کې مونځ به مخکې کومه یعنی مزدلفه کې به کومه حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا جویریه عن نافع قال كان عبد الله بن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بجمع جمع مزدلفه توي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه با مغرب او عشاء دا دو منځونه او د دوانو ته عشاءین وای خو علاوه د دې نه هه البته کله چې به هغه تېرېده په دغه غاښي باني کوم ځای کې د کوم غر سره چې نبی علیه الصلاة والسلام او دسماتي ته کوز شوی وو نو چې کله به تېرېده دغه په دغه غر باندې نو الذي اخذه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کوم غاښې چې د الله پیغمبر د او دسماتي د پاره هلته کوز شوی او هغه نیولیو نو فیدخلو نو عبدالله ابن عمر به هغه ځای ته داخل شو یعنی د غرونو هغه منځ ته بدن نشو فینتفض نو په هغه ځای کې به د خپل ضرورت نه فارغ شو و یتوضا او بیا به غسپ کو د سوک ولا یصلی او منځ به نه کو په هغه ځای کې حتا یصلی بجمع تر دې چې منځ به کو په مزدلفه کې حدثنا قتيبه حدثنا اسماعيل بن جعفر عن محمد ابن ابي حرمله عن قريب مولى ابن عباس عن اسامه ابن زيد رضي الله عنهما انه قال اسامه ابن زید فرمای ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات زد عرفاتنا د نبی علیه الصلوة والسلام سره په سورلۍ ناست وم، ځکه د عرفات نه تر مزدلفې اسامه ورسره په اوښ باندې ناست دی او دا د نبی علیه الصلوة والسلام هغه تواضع ده او بیا چې په بله ورځ باندې نبی علیه السلام منا ته ته نو بیا فضل ابن عباس هغه ورسره ناست دی مخکې هغه روایت تیر شوی وو چې یو زنانه غراله او فضل ابن عباس ته قتل او نبی علیه السلام داغه مخ واړو ردفت رسول الله صلی الله علیه وسلم من عرفات ز پسورلی بانی ناستم د الله پیغمبر سره د عرفات نه فلما بلغ رسول الله صلی الله علیه وسلم الشعب الايسر هر کله چې د الله پیغمبر هغه غر ته ورسیده هغه غاخی ته الایسر چې د پیغمبر نه ګس طرف ته وو خ الذي دون المزدلفه خ او دا هغه زید دا هغه غاخه دی هغه غر دی دون المزدلفه چې مزدلفه ته نږدې دی مزدلفه نه مخ کې نه مزدلفه ته نږدې دی نو انا خا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ال توخ کینو سورلی کینو لفبالا نو الته او دسماته وک ثم جاء او بیا راغی نو سامو فسببت عليه الوضوء نو ما د نبی له صلوات و سلام په لاسونو باندې الوضوء هغه د اودس وب هغه می واړولی هغه می په توی کړی هغه می او تواچولی فتوزع وضوءا خفيفا نو او دس یو کاغه او دس حلقا فقلت ما او تو ویل چې الصلاه یا رسول الله چې مونځ به دې ځای کې کوي اې د الله پیغمبره نو قال وی ویل نه الصلاه امامک مونځ به وړاندې کو یعنی مزدلفه کې فرکب رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام به تصور ش په خپل سورلې باندې حتا اتل مزدلفه تر دې چې مزدلفي اغه تراغه چې جمع او توم وي او مشعر حرام او توم وي فصلا نو هغه ځای کې مونږ وکړه د ماخام او د ماسختن دواړه ثم ردف الفضل رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا سره په سورلې سورو فضل ابن عباس د الله د پیغمبر سره سورو غدا ته جمع د مزدلفه په سحر باندې کله چې نبی علیہ السلام د مزدلفه نه مناته ته قال قریب قریب وی کم چې د ابن عباس دغه آزاد کرده غلام دی فاخبرني عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي عن الفضل او ابن عباس عبد الله چې دی هغه د خپل رور نه د فضل نه دا روایت کوي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لم یزل یلبی نبی علیه الصلاة والسلام هغه مسلسل تلبیه ویلا لم یزل یعنی همیشه او چې تلبیه ویلا مسلسل تلبیه ویلا حتا بلغ الجمرتا تر دې پوری چې هغه جمرۃ العقبه هغه ته ورسیده یعنی هغه غټ شیطان هغه ته ورسیده نو په غزه کې بیا غ تلبیه هغه بس کړه باب امر النبي صلی الله علیه وسلم بالسکینه عند الافاضه و اشارته الیهم بالصوت د نبی علیہ الصلات والسلام حکم ورکول خلقو ته بالسکینه په اطمینان سره د تللو عند الافاضه کله چې د عرفات نه په واپسې کې راځي د عرفات نه د واپسۍ په وخت باندې د نبی علیه الصلاة والسلام حکم ورکول خلکو ته بالسکینة په اطمینان سره د تللو چې په قلار ځئ منډې مه وهئ و اشارته الیهم بالصوت او خلکو ته اشاره کول په هغه خپل کوړه باندې د نبی له صلوات والسلام سره یو کوړه وا نو پاغي باندې ته اشاره وکړه چې په قلار زی په دمه زی ځکه وجه دا د کله چې حاجیان کله د عرفات کې هغه وقوف عرفو کې او ټول ورځې په کې تیر کړي نو بیا مزدلفه ته هر یو سړی هغه په منډه راځي او په تیزی را رواني چې زر ځان ال تورسوم او په غزه کې بیا دمه وکما نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې وجنه صحابه او ته د د اطمینان سره د تللو داغي حکم او تکړه دی حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا ابراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب قال اخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي حدثني ابن عباس رضي الله عنهما انه دفع ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د را واپس شو د واپس چې د نبی له صلوات والسلام سره یوم عرفه د عرفی په ورځ باندې کله چې مزدلفه ته دی واپس را روان دي نو فسمع النبي صلی الله علیه وسلم وراءه زجرا شدیدا نو د الله پیغمبر واورید د ځان نشاتا د ځان نروستا زجرا شدیدا ډېر شور یې واورېده، زجرا شدیدا، ډېر شور یې واورېده، وضربا للابل او د اوښانو د وهلو اوازونه یې واورېدل چې خلک اوښان ځغلي او اوښان وخي او چې بس ښه په تېزۍ باندې دی مزدلفې ته ځان ورسوي. نو فاشار بصوته الیهم بخاری په باب کې دا الفاظ راوړي دي نو اشاره وکړه په خپل کوړی سره الیهم دی خلکو ته وقالوی ویلی ایها الناس خلکو علیکم بالسکینه لازم دی په تاسو باندې اطمینان په قلار زی فإن البر ليس بالإيضاع ځکه نیکی دا د اوخانو پس غلولو کې نه د چې تاسو دومره په تیزو سره زی نیکی په دې کې نه ده حدیث کې لفظ د ایزا راغلی دی قران کې سوره توبه کې دا راځي او ضعو د منافقانو بارکی چې دی با په تیزی سره تاسو منځ کې هغه فتنه هغه بخوري او ضعو یعنی اسرعو خلالکم نور سره د باز نور الفاظ وضاحت هم کوي خلالکم په حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن موسى ابن عقبه عن كريب عن اسامه ابن زيد رضي الله عنهما انه سمعه يقول خ حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ کریب وی چې ما داغه نه واوریدل چې هغه به ویلی دفع رسول الله صلی الله علیه وسلم من عرفه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عرفات عرفاتنا را واپس شو فنزل الشعب نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه غر طرف ته کوز شو فبالا نو او دسمات یو ک ثم توضا او بیا او دسو ک هغه حلقه غونتی او دسو ولم يسبغ الوضوء او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا او دس ونک یعنی پورا او دس چې پای کې درې درې ځله بندان دامونه انځي ولم يسبغ الوضوء او پورا او دس ونک یعنی کامل او دس ونک فقلت له نو سامو توي چې ما او توي ویل چې الصلات دې ځکه به مونږ کوو نو نبی علیہ السلام فرمایل چې نه الصلاه امامک بلکې مونږ دا وړاندې کو یعنی مزدلفه کې فجاء المزدلفه نو مزدلفه تراغه فتوضا نو الته بیا او د سوک فاسبغ او دلته پورا او د سوک یعنی کامل او د سیوک ثم اقیمت الصلاه او بیا اقامت کړي شي د مونږ د پاره د باب مخکې را روان دی چې سور اذان او سور اقامتونه ثم اقیمت الصلاه او بیا د منځ د پاره اقامت وکړي شنو فصل المغرب نو د ماقام منځ هغه وک او ثم اناخ کل انسان بعیره فی منزله او بیا کینو هر یو سړی بعیره هغه خپل اوخه فی منزله په هغه خپل پړاو کې چې کوم ځای کې دغه هغه دیره وه نو په هغه ځای کې هغه هغه خپل اوښ کینو ثم اقیمت الصلاه او بیا اقامت وکړي شي د منځ د پاره یعنی د ماسختن د منځ د پاره فصلا نو بیا نبی له صلوات والسلام د ماسختن منځ کو ولم یصلی بینهما او سنت نه دی کړی یا نفل دی نه دی کړی د دې ماخام او د دې ماسختن ترمنځ بلکې دا دوه منځونه د جمع کړی دي باب من جمع بینهما ولم يتطوع په دې باندې ځان له باب تړلې دي چې څوک چې یوځې کې دا ماخام او د ماسختن منځ ولم يتطوع او د دې ترمنځ سنت یا نفل وغیرہ دا نه کوي دا باب پدی کې دی حدثنا آدم حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ذکړی دی د ماښام او د ماسخوتن مونځ بجمع په مزدلفه کی کل واحدة منهما باقامة هر یو مونځ د دې دواړو نه یعنی ماښام او ماسخوتن کی هر یو باقامة په یو اقامت سره یعنی د هر یو د پاره اقامت کړی دی. خو لیکن ولم یسبح بینهما نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسبیح نه مراد سنت دی او نوافل دی او نفل نه دی کړي سنت نه دی کړي بینهما د دې دوانو ترمنځ ولا علی اثر یعنی د ماخام نه بعد چې کوم دوه رکعات مونږ دی هغه نه دی کړي صرف د دې ترمنځ نه دی کړي ولا علی اثر کل واحده منهما او نی د هر یو مونږ پسی څه نفل یا سنت کړي دي اثر یعنی بعد کې داغې نه بعد ولا علی اثر کل واحده منهما او نی دی کړي څه نفل یا سنت هر یو منس پسې د دې دوانو نه یعنی نه د ماخام پسې کړي دي او نه د ماسختن پسې څه نفل او سنت هغه کړي دي او هر چی وتر دی هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسم د شپې اخیری تفریق دی حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثنا يحيى قال اخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الختمي قال حدثني ابو ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع فی حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفه ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه په حجۃ الوداع کې ماخام او ماسختن یو ځای کړی دی په مزدلفه کې اوس په مزدلفه کې اذان او اقامت نو پدې کې مختلف اقوال راځي چې آیا په دې ځای کې بس صرف یو اذان او یو اقامت دا کافی دی مثلا د ماښام او د ماسخوتن یو ځای کوي نو د ماښام د پاره خو به اذان موشي او اقامت نو بیا د ماسخوتن د پاره بازی وی چې بس بل اذان ته مجد نشته او اقامت ته مجد نشته بس دغه یو اذان او یو اقامت بعضی وی چې نه اذان یو او اقامتونه هغه دوا اذان به یو شي د ماخام نمخ کی نو بیا به د ماخام د پاره بیل اقامت به ویل شي او د ماسختن د پاره به بیل اقامت ویل شي دا دویم قول دی دریم چې دین او هغه د څنګه چې په دې روایت کې راځي چې د ماخام د پارم بیل اذان او بیل اقامت او د ماسخوتن د پارم بېل آذان او بېل اقامت دا مختلف قسمه روایات راځي خو د دې درې واڼو ترمېنځ هغه جمع هغه ممکن ده هغه داسې د درې واڼو منځ کې جمع هغه داسې ممکن ده چې یو سړی راشي او هغه دا د ماښام او د ماسخوتن مونځ بالکل د یو بل سره متصل کړي څنګه چې عام طور باندې بعضی خلک کوي چې بالکل متصل دي کوي نو بس صرف یو اذان دیو کی او یو اقامت کافی دی چې بس ماخام یو کو او فورا نو پسې د ماسختن مونږ کوي بس یو اذان او یو اقامت دا کافی دی کباز خلک داسی چي هغوی د دواړو منځ کي لږ فصل کوي مثلاً څنګه چي په دې حديث کي دا راځي چي نبي عليه الصلاة والسلام د ماښام لمونځ وکړ دغه مخکي سوله سوه بهتر نمبر روايت کي چي تير شو چي نبي عليه الصلاة والسلام د ماښام د ماښام د پاره اقامت ويل شو نو د ماښام لمونځ وکړ او بیا هر یو سړی هغه خپل اوخه هغه د خپلې خیمې مخې ته هغه کینو نو دا لږ غونتې دا فصل دا پکې راغلی دی نو بیا د ماسخوتن د مونځ دپاره بل اقامت کړی دی نو چې لږ غونتې فصل سړی د ماښام او د ماسخوتن منځ کې راولی نو بیا دی یو آزان او دو اقامت او کی د ماښام د پاره ځان له او د ماسخوتن د پاره ځان له کچرته دا فصل لږ اوګدوی نو به د هر منځ د پاره ځان له اذان او ځان له اقامتو کی نو د درې وانو قسمه روایتو منځ کې به جمع اغراشي باب من اذن واقام لكل واحده منهما چا چې د هر منځ د پاره ځان له اذان او ځان له اقامت اغه وک حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا ابو اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضی الله عنه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه حج وک فاتین المزدلفه نو موږ مزدلفی ترالو په کم وخت کې حين الاذان بالعتمه کله چې د ماسختن اذان کیږي یعنی د ماسختن د اذانونو وختو خ او قریبا من ذلک یا بالکل غیتا نږدې وختو فامر رجلا د ابن مسعود یو تن ته حکم وک فاذن نو هغه اذان وک واقام او اقامت وک ثم صلى المغرب او بیا د ماقام منز هغه پړاو ک وصلى بعدها رکعتين او منز کړي دی عبد الله ابن مسعود دا غي نه بعد دو رکعاته اوس عبد الله ابن مسعود د دینه بعد دو رکعاته منز کړي دی مطلب دا دی چې څه ناروا نه ده لکه څنګه چې په مخکې باب کې هغه تیر شو چې نبی له صلوات والسلام د دې ترمنځ هغه نه دی کړی او داغي وجه مسل کې دا ده چې پیغمبر چونکه دومره ګڼ تعداد کې د لک د پاسه صحابه دي نبی له صلوات والسلام په ګڼه کې داسې عمل به نه کو چې هغه بیا د امت د پاره رستو کول هغه سخت شي او هغه ته بیا ګران شي او بل دا د چې نبی له صلوات والسلام داغه عمل هغه خو تشریع ده هغه نه خو شریعت جوړیږي لکه مخ کې چې د زمزم هغه د اوبو حواله سره چې نبی له صلوات والسلام کچرته غیر رئیس ته وي نو یو خو د حضرت عباس چې د دوی نه باغ خدمت دغه نه به محروم شوي وي او بل دا چې به هر سړی هغه د دین په تور باندې کو وصلی بعدها رکعتین او د هغې نه بعد یې دوه رکعته لمونځ وکړ، ثم دعا بعشائه او بیا یې د ماسخوتن ډوډۍ راوغوښته، فتعشی نو هغې وخوړله، ثم امر او بیا یې حکم وکړ، ارا، راوي وایي زما خیال دا دی، رجلا، چې بیا یې یو تن ته حکم وکړ نو فاذن واقام نو هغه بیا آذان او اقامت د ماسخوتن د لمونځ لپاره وکړل، قال عمرو، عمر اغوي چې لا اعلم الشک الا من زهير چې زنه پويګم چې دا شک زنه پويګم په دې شک باندې چې دا کم د اورا د دې الفاظ سره دا شک ظاهر کړي دي نو زما په خیال دا د زهير نه راغلي دي کم چې د دې حدیث راوي دي ثم صلى العشاء ركعتين او بیا د ماسختن دو رکعات منز هغه پړاو ک فلما طلع الفجر هل کله چې سبا راوخته قال نو عبد الله ابن مسعود ویلی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم کان لا یصلی هذه الساعه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه به د سحر مونږ نکو هذه الساعه په دی وخت کې ځکه نبی علیہ السلام د په دغه ورځ باندې د سحر مونږ بالکل چې سحر مونږ څنګه ټیم داخل شوه دی نو بس لک غونتی لک سات بعد یو سو منټه بعد د سحر مونږ هغه کړی دی ابن مسعود وی چې نبی له صلوات والسلام په دی وخت وخت کې د سحر مونږ هغه نکاو الا هذه الصلاه مگر دا مونږ د سحر یعنی فی هذا المکان په دی ځای کې یعنی په دی مزدلفه کې من هذا اليوم په دی ورځ باندې یعنی په دی ورځ کم چې دا لسم ذوالحجه ده په دی ورځ باندې په دی ځای کې د مزدلفه په دی مقام کې او دا د سحر منز دا به صرف په دی موقع کې سحر وختي کو د دې لپاره چې به مینا ته تګ دی او په دی ځای کې هغه وقوف دی زکه چې همدغه د سحر وخت کې هغه وقوف هغه پکاري قال عبد الله عبد الله ابن مسعود غوي هما صلاتان دا دوا داسې منځونه دي چې تحولان عن وقتهما چې دا اړول شي وي د خپل وختونو نه مطلب دا دی چې په خپل وخت کې دا غد خپل وخت نه اړول شي وي دي او د خپل وخت نه په جدا وخت کې کیږي کم کم منځونه صلات المغربي یو د ماخام منځ بعد ما یاتی الناس المزدلفه پس دا غنه چې خلک مزدلفه تراشي د عرفات نه نو د ماخام منز دا د ماسختن په هغه ټیم کې اکثر کیږي والفجر او د سحر منز چې دی نو دا د خپل وخت نه اړولې شوی دی حين يبزغ الفجر کله چې سبا غروخیږي او بالکل په هغه وختي ټیم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مونږ کړي دي قال ابن مسعود وی رأيت النبي صلی الله علیه وسلم يفعله ما دا الله نبی لیدلو چې هغه به هم داسې کار کوو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين